تاسو نه مخکې ډېر قومونه ډېر دینونه تېر شوي دي ډېر لوی لوی واقعات پېښ شوي دي او د الله پاک عادت مخلوق ته بار بار معلوم شوی دی د کومو خلکو د پیغمبرانو سره دشمنی کوله د حق تکذیب ته ملا تړلې وه د الله او د الله د رسول تصدیق او طاعت نه مخ اړولی و حرام خوری ظلم او ګناه دې باندې همیشهوالی کړی دی د داسې ناکاره خلکو انجام ناکاره که په دې خبره د چا یقین نه کېږي نو لږ په دنیا کې وګرځئ سیرو فی الارض وګرځئ په دې ځمکه کې او د پخواني تباه شوي قومونو حالات وګورئ عرب د مکې او د مدینې خلک دوی به شام طرف ته تلل یمن طرف ته به تلل نو دې سفرونو کې تاسو لږ نظر وکړئ دغه قومونه دا وطنونه ستاسو سره نږدې دي نو په دغې کې سوچ فکر وکړه د احد په میدان کې د صحابه کرام جنګېدلي دي او که کافران جنګېدلي دي دا دواړه ډلې د دغه واقعاتو نه دی عبرت واخلي نصیحت ترې واخلي مشرکین مکه د پیغمبر علیه السلام په دشمنۍ کې د حق د دباولو او د ختمولو لپاره راوتلي نو عارضي ته ورباندې څه لږه کامیابي یې ولیدله په دې غرور او تکبر کې نه راځي اخر انجام د کافرو هلاکت او بربادي ده مسلمانانو ته سختی او تکلیف ورسېده یو قسم ناکامي ورته ورسېدله نو په دې باندې ناامیده کېږي دې نه آخر کې به حق غالب وي د پخوا نه دا طریقه را روانه ده نو دواړو ته پکې عبرت او نصیحت خبرې شته د احد په واقعاتو کې کافرو دپاره نصیحت دی مؤمنانو دپاره هم قد خلت من قبلكم سنن په تحقیق سره تیر شوي دي وهدن او هدایت دی وموعظه او نصیحت دی للمتقین د متقیانو لپاره عام خلکو لپاره هم او د متقیانو لپاره خاص ځکه ویل شو چې متقیان عمل کوي نو د قرآن چې ذکر مضامین دا چې څوک واوري د الله نه یریږي نو د هغوی لپاره هدایت او نصیحت دی هذا بیان للناس دا بیان دی د قرآن کې مذکور مضمون بیان دی للناس خلقو لپاره د احد په میدان کې صحابه کرام زخمیانو لوی لوی سرداران شهیدان پراتو د صحابه کرامو نه بعضې کوتاهیانې وشولې چې د هغې په وجه باندې ابتدایي فتحه په شکست کې بدله شوله او یا صحابه کرام شهیدان شو پیغمبر علیه السلام خپلم زخمی شو دا عارضي شکست په درې وجه باندې صحابه کرامو ته ورسېده لومړنۍ وجه دا وه چې پیغمبر علیه السلام پنځوس تیرانداز په کنډو کې مقرر کړي د هغوی په بعضې وجه باندې په دغه ځای کې قایم پاتې نه شو اختلاف را پیدا شو چا وې دلته پاتې کېدل پکار دي او اکثر ویل اشارېدلو ضرورت نشته زه چې خپلو ملګرو سره مال غنیمت راټول کړو نو د دوی دا اختلاف او خپلو کې بحث کول دا یو سبب د شکست دویم سبب دا و چې د احد په میدان کې شیطان دا چغه والا الا ان محمدا قد قتل خبردار محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو په دې باندې مسلمانانو کې یو قسم کم همتی او بزدلی را پیدا شوله درېیمه وجه دا وه چې د پیغمبر علیه السلام د حکم تعمیل کې اختلاف را پیدا شو په کنډه او پچاس تیرانداز پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلي وو که زمونږ غوښې مارغانو تختولې عمر له دې ځای نه نه خوځی او دوی هغه ځای پرېښوده نو د دې درېو وجو نه مسلمانانو ته عارضي شکست ملو شو او دا عارضي شکست آخر کې فتح ده او مجاهدین دغه وخت کې زخمیانو لوی لوی بهادر سرداران د هغوی لاشونه پراته وو پیغمبر علیه السلام کافرانو زخمی کړو خپله دې صحابه کرامو ته د شکست یو صدمه رسېدلې وه غمجن وو نو دوی غمجن هم وو او خفه هم وو آینده لپاره دوی کې د کمزورۍ احتمال زیات و چې آینده به کمزوري وي نو خدای پاک ورته وفرمایل ولا تهنو ولا تحزنو سستی مه کوئ مه سستېږئ سست کېږی ما ولا تحزنو او غمجن کېږی هم ما آینده لپاره کمزوري او سستی په ځان کې مه راولې او په تېر شوي باندې غمجن کېږی ما وانتم الاعلون هم تاسو به غالب یې ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مومنان یې که ایمان در کې مضبوط وي یقین در کې مضبوط وي په صراط مستقیم باندې روان یې د الله په وعدو باندې کامل یقین وي نو د الله او د الله د رسول طاعت نه تابعدارۍ نه رسته کېږی ما نو تیر شوی حالاتو باندې غمجن کېږه ما په دې سوچونو فکرونو وخت مه ضایع کوه د مستقبل فکر وکړه د خپل مستقبل کامیاب جوړ کا او خپل ایمان او یقین د الله او د الله د رسول په خبرو باندې مضبوط کا دې قرآني آواز سره هغه مات زړونه سیون شو هغه ستړی ستومانه وجودونه هغې کې تازګي راغلله الله پاک د دې بزرګانو تربیت او اصلاح وکړله تیر شوی حالاتو باندې غم کول په دې کې وخت مه تېروه آینده لپاره قوت پیدا کړه او دې آیات نه پس بل انداز کې الله پاک مسلمانانو ته تسلی ورکوي وایي که په دې میدان احد کې تاسو ته زخمونه ورسېدل نو ستاسو مخالف خلک چې وي ولې هغوی ته رسېدلي نه دي زخمونه که په احد کې ستاسو اویا شهیدان شو او زخمیان شو نو کال مخکې د بدر میدان کې د کافرو اویا دوزخ ته نه دي رسېدلي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله کچره تاسو ته زخم رسیدلی وي تاسو نه مخکې قوم ته زخم رسیدلی وي وتلک الایام نداولها دا خو ورځې شپې دې منګې اړو راړو کله به ته ګټې او کله به دوی ګټي کله به یو ګټه کوي کله به بل ګټه کوي نو دې آیات کې یو قاعده او یو اصول د هغې رهنمایي کېږي چې د الله عادت دی په دې عالم کې کله به سختي وي کله به نرمي وي کله به خفقان وي کله به خوشحالي وي کله به تکلیف وي کله به راحت وي نو دا اوړي راوړي نو دا ویلها بین الناس نو که په څه وجه باندې باطل قوت عارضي فتحه حاصله کړله نو حق پرست خلک دې خفه کېږي نه دا دې نه ګڼي چې ګني من ته به همیشه شکست وي بلکې د دې شکست اسباب معلوم کا بیا د هغې مخنیوی وکړه ولا تهنوا ولا تحزنوا سستی مراولی ځان کې ولا تحزنو غمجن کېږئ مه وانتم الاعلون هم تاسو به غالب یې ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې ان یمسسکم قرحن که رسېدلي وي تاسو ته زخمونه فقد مس القوم قرح مثله په تحقیق سره رسېدلي وي کافر قوم ته زخمونه په مثل لري د بدر میدان کې مرګ ژوبله د قمره په کافرو تېر شوې ده وتلک الایام نداولها دا ورځې دي موږ اړو راړو بین الناس د خلکو په مابین کې د خلکو په منځ کې دا شپې ورځې دا کتو تاوان اړو راړو شپې ورځې اوړي روړي کله یو ګټي او کله بل ګټي دې کې څه حکمت دی یو پکې دا حکمت دی وليعلم الله الذين آمنوا دې لپاره چې الله معلوم کی الله ته معلوم دي خو چې خلکو ته معلوم کی چې الله معلوم کی هغه خلک آمنو چې ایمان یې راوړی دی نو رښتینی مؤمن او منافق به پکې جدا جدا شي د دواړو رنګ به صفا صفا جدا ښکاره شي ویتخذ منکم شهداء او بعضې پکې ستاسو نه الله پاک شهیدان به کړي والله لا يحب الظالمين الله محبت نه کوي د ظالمانو سره د ظالمانو نه مراد مشرکان دي چې د احد په میدان کې د مسلمانانو مقابله له راغلي د عارضي کامیابۍ سبب دا نه دی چې کله کافر د خدای خوښ دي نو کامیاب یې کړل نور اسباب دي پکې یا مراد کنه منافقین دي د عین په موقع باندې د مسلمانانو نه واپس لاړل د دوی خدای د ایمان او د شهادت د مقام نه ډېر لرې وویشتل مسلمانانو ته مقام شهادت ملو شو د مؤمن او منافق پکې فرق معلوم شو مسلمان پکې پاک شو د ګناهونو نه او کافر په مزه مزه دنیا نه ختمیږي عارضی طور باندې کافر ته کامیابی ملو شفاغی کې غرور او تکبر پکې راغی د غرور او تکبر په وجه خدای د خپل دربار نه مو شرل او د دنیا نه مو کړل وليمحص الله الذين آمنوا بل دې لپاره چې الله تعالی پاک کې هغه خلک آمنو چې ایمان یې راوړی دی ولما يعلم الله الذين حال دار چې الله ښکار کړی دي هغه خلک جاهدوا منکم چې پتا سو کې هغه جهاد کوي ويعلم الصابرين او الله ندي ښکار کړي صبر کوونکي خلک د جنت اعلی مقامات اوچتو درجو ته الله پاک تاسو رسول غواړي نو داسې په قلار او په آرام باندې به ناست او بس جنت ته به دې رسوي الله به په تاسو په دنیا کې امتحانات راولي هغه امتحاناتو کې به تاسو صبر کوئ نو بیا به هم جنت ته رسوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة آیا تاسو خیال او ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسو به همداسې حال کې جنت ته داخل شئ ولما يعلم الله الذين جاهدوا حال دار چې الله ندي معلوم کړي الذين هغه خلک جاهدوا منکم چې په تاسو کې هغه جهاد کوي مجاهدین لا معلوم کړي نه جنت ته الله ته معلوم دي خو خلکو ته معلوموي ويعلم الصابرين او الله نه دي معلوم کړي لا ښکاره کړي نه دي صابر خلک صابرين ثابت قدم خلک ولقد ولقد كنتم تمنون الموت په تحقیق سره تاسو تمنا کوله د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې د دې نه چې تاسو کا د جهاد سره ملاقي شئ د کافرو سره ملاقي شئ دا مرګ هم لا لیدلی نه مرګ هم غوسته فقد رأيتموه فتحقيق سره تاسو ولید مرګ لره وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل کم صحابه کرام چې د بدر په میدان کې شریک شوي نو او بیا بدر حضرات الله پاک کم فضیلتونه ورکړل چې په تمام امت کې بهترین درجه هغه له ورکړه څوک چې په بدر کې ملګري شوي نو بیا به د نورو صحابه کرامو آرزو به یې کوله تمنا به یې کوله یا الله داسې موقع راولې او من په دغه موقع کې شریک کې د شهادت مرتبه را لراکې اقا مرګري چا چې د مرګ تمنا کوله شهادت یې غوښته د احد په موقع باندې هغوی پیغمبر علیه السلام له مشوره وکړې مدینه کې نه جنګېږو بار به ځو بار میدان ته ځو نو د دې هغه تمنا و الله پوره کړله میدان جهاد کې مرګ یې په خپلو سترګو ولیده نه چې مخکې کېږې نه نو رسته کېږې به څنګه تا خو مرګ غوسته اوس څنګه رسته کېږې نه به رسته کېږې ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه په تحقیق سره تاسو تمنا کړې وه د مرګ جهاد کې د شهادت مرګ هم د الله نه غوښتي من قبل ان تلقوه مخکې د دې نه چې تاسو د مرګ سره ملاقي شئ فقد رأيتموه په تحقیق سره تاسو ولید دې مرګ لره وانتم تنظرون تاسو ورته کتل د سترګو وړاندې مرګ راغی میدان احد کې پیغمبر علیه السلام په خپله باندې د جنګ نقشه جوړه کړله صفونه یې درست کړل او بیا د غر یو کنډو یو دره وه چې د هغه ځای نه د دشمن د راتلو خطره وه د صحابه کرامو د شا طرف ته دغه کنډو پچاس تیر انداز د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې دغلته مقرر کړی شو وې د دې ځای نه به خوځی نه که مسلمانان غالب شو هم که مغلوب شو هم تر دې که چېرې تاسو ولیدل چې موږ باندې مارغان راځي او زموږ غوښې شوکوي او خوري بیا به هم د خپل ځای نه خوځی نه او بیا ورته پیغمبر علیه السلام فرمایي وانا لن نزال غالبین ما ثبتتم مکانکم من به همیشه غالب یو خو که چېرې دقه ځای تاسو خالي پرې نه ښوده غالب به یو خو دا مورچه به پرېږدی نه فوج ته پورا هدایات ورکړی شو بیا جنګ شروع شو میدان ګرم شو مجاهدین مسلمانان ښه په بادرۍ باندې روان دي روان ابو دجانه علی مرتضا رضی الله تعالی عنهما او داسې نور مجاهدین ډېر زیات په زړورتیا باندې ور روانو او د کافرانو یې ملا ماته کړله کافر ډېر سخت شکست سره مخامخ شو تېښته یې وکړله الله پاک خپله وعده د صحابه کرامو سره پوره کړله کفارو ته مکمل شکست ورسېد وارخطا لاړل هغه ښځې چې د غیرت ورکولو دپاره کافرو د ځان سره راوستې وې چې کافر که تېښته کوي بزدلي کوي نو ښځه به ورته پېغور کوي ننګ به ورمخکې کړي اقه ښځو پینچي اوچتې کړې وې او پینځې به یې پښتو کې شړنګېدل او غر طرف ته په منډه منډه روانې او تښتېدې مجاهدین مال غنیمت راټولولو باندې شروع یې کړې ده دا منظر د پچاس تیرانداز ولیدل په زړه کې رالل مکمل فتح وشوله دشمن په تیښته روان دی دې کنډو کې موږ تش پاتې یو هسې بې څه وخت تېرېږي راځئ چې موږ هم په دشمن پسې شوبې ځغلو او موږ مال غنیمت راټول کړو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام ارشادات ور یاد کړل هغوی ورته ویل د پیغمبر علیه السلام د ارشاد اصلي منشا هغه دا وه چې من کامیاب شو او بس کامیابي راغلله نور دلته پاتې کېدلو حاجت نشته دی دا خیال یې وکړ او په مال غنیمت راټولولو پسې ور روان شو عبدالله ابن جبیر سره یولس کسان په دغه دره کې پاتې شو د حفاظت لپاره دا مشرکانو د ډلې نه سالار خالد ابن ولید چې دقه وخت کې رضی الله عنه هغه سره د خپلو ملګرو چې په تېښته تللي وو د دغې کنډو په شا باندې چې راغې ویې کتل لس دولس کسان دي د پسونو سواره کافر هغوی ته رالو په دې کسانو باندې شروع کړله عبدالله ابن جبیر او د هغه ملګرو ډېر بهادرۍ سره مقابله وکړله خو د ګڼ تعداد سره مقابله ونه شوله دوی شهیدان شو صحابه کرام چې میدان کې په مال غنیمت راټولولو باندې شروع یې کړې وه او د رستو د طرف نه ښه په امن او مطمئن و ناڅاپه د کافرو لښکر پې د شا نه راغی او ډېر سخت سخت ګزارونه یې پې وکړل مخې ته چې کوم کافر تښتېدلي وو هغوی له اواز وکړ هغوی هم پرې راواپس شو مسلمانان په دې منځ کې ډېر شو هر طرف نه پې ګزارونه شروع شو مسلمانان څه زخمیان شو او څه شهیدان شو یو قسم افراتفری شروع شوله ابن قمیه یو غټ کان راواغشتو په پیغمبر علیه السلام باندې ګزار وکړ غاښ مبارک شهید شو مخ مبارک په وینو سور شو ابن قمیه وغوښتل چې پیغمبر علیه السلام قتل شي خو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د اسلام جنډه د ده په لاس کې وه هغه مخکې شو او مدافعت یې وکړ پیغمبر علیه السلام د زخمونو د لاسه په ځمکه راپرېوته او دقه وخت کې شیطان چغه کړه الا ان محمدا قد قتل خبردار شي محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو دې اورېدو سره د صحابه کرامو لاس کو نه دم وختل کمزوري شو د مشرکانو په دغه وخت کې چې کوم سردار دی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ دغه وخت کې هغه رضی الله تعالی عنہ نو د کافرو مشرو د بعضې خلکو کمزورې خلکو په زړه کې رالل چې ابو سفیان نه به امن وغواړو بعضې منافقانو دا آواز وکړو محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو اسلام پرېږدی خپل زوړ دین ته وروړی زړو مذهبونو ته لاړ شئ دغه وخت کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د ده تره دی انس ابن النظر هغه چغه کړه که محمد قتل دی نو د محمد رب خو جمدی دی دین به نه پرېږدی په خپل زور دین پاتې شي د پیغمبر علیه السلام د وفات نه رستو جون کې به څه خوند او مزه وي جون بې خونده شو راځئ خپل ځان قرباني کوو خو په خپل مشن به کلک ولاړ یو اواز شوی د پیغمبر علیه السلام وفات دی انس ابن نظر وای پیغمبر علیه السلام چې په خپل کم کار باندې د خپل سر قرباني ورکړه موږ به هم په هغې قرباني ورکوو ډېر په بهادرۍ باندې ورمخکې شو او دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام په زور آواز کوي الی عباد الله الی عباد الله هی د الله بندیانو انا رسول الله راشه زه د الله رسول یم دلته یم وای کعب ابن مالک پیغمبر علیه السلام او پیجند او هغه څنګه کړی یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو مبارک شه پیغمبر علیه السلام جمع دی دی دې دې کې موجود دی وی دې اوازونو سره هغه خواره واره مسلمانان بیا راجمع شو ډېر صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام خوا ته راجمع شو مدافعت یې شروع کړ د مشرکانو لښکر هغه تس نس کړ دې موقع باندې سعد بن ابي وقاص طلحه ابو طلحه قتاده ابن النعمان وغیره ډېر زیاته بهادري کړې ده اخر مشرکانو میدان پرېښودو لاړل وتښتېدل وما محمد الا رسول دې دې کې اعلان شو محمد ګورې الله نه دی دا الله رسول دی صلی الله علیه وسلم دنه مخکې پیغمبران تیر شوي دي ټول خپل د دین خدمت کړی دی او په دین باندې ځان قرباني کړی دی د دې دنیا نه رخصت شوي دي پیغمبر علیه السلام دې وخت کې وفات نه دی ولې که دې وفات شي نو تاسو به دین پرېږدئ خبردار ګورې دین پرېښودو خبرې به نه کوئ نو دې آیاتونو کې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو ته تسلي ورکړی شوه افا اماتا او قتلا کچر پیغمبر علیہ السلام په خپل مرګ باندې وفات شي او قتلا یا د بل د لاس شهید شي انقلبتم علی اعقابکم ولې تاسو به واپس کېږئ په خپلو کندو باندې دین به پرېږدئ واپس کېږئ به ومن ينقلب على عقبيه هغه څوک چې په خپل پوند باندې واپس شو مرتد شو فلن يضر الله شيئا بالکل الله ته ضرر نشي رسولی د هیڅ شي الله ته به څه نقصان ونه رسوي وسيجزي الله الشاکرین زر دې چې الله به شکر ګزارو ته ثواب ورکړي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله مناسب نبی او نفس لپاره ان تموت چې مرشي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتابا مؤجلا دا لیکل شوي دي په وخت مقرره د هر چا لپاره وخت مقرر دی نو د خپل نیټې نه د وزارت څخه خوا کېدی نشي بې خوا کېدی نشي ومن یرد ثواب الدنیا هغه څوک چې اراده کوي غواړي بدله د دنیا د اوتیه منها نو موږ ول دې دنیا کې بدله ورکو ومن یرید ثواب الاخرت هغه څوک چې بدله د اخرت غواړي ثواب د اخرت غواړي نو اوتیه منها موږ ورلا اخرت ثوابونه ورکو وسنجزي الشاکرین نظر دې چې موږ به بدله ورکو شکر کوونکو ته احسان منونکو ته هو كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه جنگی دلی داغه په مرګرتیا کې ربیون کثیر رب والا کسان ډیر خدای کسان و سره ډیر جهادونو کې جنگی دلی فما وهنو لما اصابهم پس هغوی سست شوي نه دي په هغه تکلیفونو چې دوی ته رسېدل به فی سبیل الله د الله په لار کې وما ضعفو او نه به پکې کمزوري راتله وما استکانو نه به د چا نه تباوېدل والله يحب الصابرين الله محبت کوي د صبر کوونکو سره وما كان قولهم نو وینا د دوی الا ان قالو مگر دا چې به ویل ربنا اے زمونږ ربا ربنا اغفر لنا اے زمونږ رب مونږ ته بخنو کی ذنوبنا زمونږ د ګناهونو و اسرافنا فی امرنا او زمونږ د اسراف او د زیاتی زمونږ په کار کې پس الله ورکړ دوی له ثواب د دنیا و حسن ثواب الاخره او څه ډېر ښه دی ثواب د آخرت والله يحب المحسنين الله محبت کوي د نیکي کوونکو سره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا